بسم الله الرحمن الرحیم ابواب الاعتکاف خ اعتکاف د حدیث په کتابونو کې د کتاب الصوم داغه په اخره کې محدثین ذکر کوي خ اعتکاف په لغت کې ځان بندولو ته وایي چې یو سړی ځان یو ځای پورې محدود کی محدثین د دې معنی کوي په لغت کې الحبس ځان بندول یا نور الفاظ هم استعمالي المکث یو ځای کې درنګ تیرول وخت تیرول دارنګ اللبث دغه معنی ده اللزوم، ځان د یو ځای پورې لازم نیول او ځان د یو ځای پورې تړل. په قران کې دا په دې لغوي معنی باندې استعمال شوی دی. لکه مثلا بنی اسرائیل چې کله د دریاب نه پورې وتل نو سوره اعراف کې راځي فاتو علی قوم يعکفون علی اصنام لهم نو دوی په يو قوم باندې تير شو چې هغوی په يو درګاه باندې پاخه پراته وو نو يعکفون عکوف یو ځای لازم نیول او په یو ځای کې دیره کېدل او هغې پورې ځان بندول دارنګ سوره طه کې راځي موسی علی السلام سامری ته وی وانظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا د خپل الہ ته دی وګوره چې دا ته په دی باندې منجور ناسوي پوخ په ناسوي دارنګ ابراهیم علی السلام خپل قوم ته وی سوره انبیاء کې راځي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون نو عکوف معنی یو ځای باندې پخه ناسته یو ځای پورې ځان محدود کول ځان بندول خو اعتکاف په اصطلاح کې په اصطلاح د شریعت کې شریعت کې سمانا ده نو د دې معنا دا ده حبس النفس فی المسجد بنیة العبادة، خپل ځان بندول په جومات کی په نیت د عبادت باندی، یا حبس النفس من المسجد لله تعالی، ځان په جومات کی بندول د الله د رضا لپاره، یعنی. دا خو د دې لغوي او اصطلاحي تعریف شو اعتکاف د پاره حدیث کې نور الفاظ هم استعماليږي مثلا جوار دارنګ مجاورت د دې دی وجه نه معتکف ته مجاور هم ویل کیږي لکه څنګه چې په دغه آیتونو کې مونږ وویل چې تاسو په دې منجوران یی نو مجاور چې یو ځای پورې بنده ځان خاص کړي وي او په غزه کې پوخ ناشتي خد اعتکاف چې کوم حکمتونه دي چې اعتکاف شریعت د دسه د وجنه مشروع کړي دي نو در اصل د دې بنیادي دوه مقاصد دي یو خو دا چې یو انسان ځان عبادت ته مکمل طور باندې فارغ کی بل دا چې مکمل طور باندې الله ته متوجی شي یو دغه دا او دویمه دا چې ادراک لیلۃ القدر د لیلۃ القدر داغي مندل او داغي راګیرول ځکه حدیث د بخاری کې براشي د بخاری چې کوم لومبنه باب دی په هغه لومبني باب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق راځي چې نبی علیہ السلام په ټوله روزه کې اعتکاف کړیو اس عام طور باندې خود پیغمبر طریقه داوا چې غیبه د روزي چې کوم اخیری عشره ده پای کې به اعتکاف کو خو یو کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول روزه اعتکاف کړي دي د ليله القدر داغي د مندلو د پاره په اولنې عشره کې وک کم صحابه چې سره ناستو نو وی ویلی چې په دې بل عشره کې به وګورو ک په دې کې منګه د شپو مندله نو چې بل عشره اعتکاف وک نو به وی ویلی چې په دې کې منګه ونه موندله نو په دې درې معاشره کې به بیا کینو نو اعتکافي پوره میاش کړي دي نو هغه د ليله القدر باره کې چې نبی له صلوات والسلام صحابه ته بیا ویلي چې په دې اخیری عشره کې تلاش کړي نو دوه مقاصد دي یو دا چې انسان مکمل تور باندې الله ته متوجي شي او بل دا چې د ليله القدر داغي راګیرولو کی او هغه راګیر کی بل دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعتکاف څنګه چې د پوره رمضان د میاشتې د روزي سر د قران سره یو تعلق دی نبی بالخصوص کم چې اخیرنی عشره د اعتکاف نو د دیم د قران سره ډیر یو جوور تعلق دی ځکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام به په هر کال کې په رمضان کې جبريل براته او هغه به پیغمبر ته دور کو سوره قران چې به نازل شوی نو هغه قران هغه به اړو نو دی وجنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا کم د اخیری عشره بوا د اعتکاف نو دا اصل کې د جبرئیل دا دغه دور شپې وی شپې او ورځې وی او په کم کال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی نو په هغه کال باندې جبرئیل دوزل قران داغي دور کړیو د دې وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخیری کال باندې شل شپې اعتکاف کړیو خ اعتکاف دا خود دی هغه حکمتونه شو چې یو بنده ليله القدر دغه تلاش کی خ اعتکاف د قران نم ثابت ته دارنګ د سنت او د احادیثو نم ثابت ته او اجماع د امتم د پی په قران کې سو زینو کې د اعتکاف ذکر اگر اغله دی لکه سوره بقره کې دا راځي آیت نمبر 125 کې ابراهيم عليه السلام ته الله حکم وکړ اسماعیل تواعدنا الى ابراهيم و اسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود پاک کې زما کور د طواف کوونکو د پاره او د اعتکاف کوونکو د پاره نو اعتکاف قرآن نه هم ثابت دی دارنګ سوره بقره یو سلو اتیا کی پای کی وی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد او مې یو ځکیږي د دې بیبيانو سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوون کیي په جمعاتونو کې نو په قران کې د دې ذکر هغه راغلی دی د حدیث په هر یو کتاب کې په اعتکاف مستقل بابونه دا تړلې شوي دي او د مسلمانانو کې دا عمل دار روان دی هر یو سړی ته پته ده عام طور باندې علما د اعتکاف درې قسمونه ذکر کوي یو واجب دویم سنت مؤکده لیکن علی الکفایه سنت مؤکده علی الکفایه او دریم کم چې نفلی اعتکاف دی یا مستحب اعتکاف دی منګ چې په روزه کې په رمضان کې دا په اخیری عشره کې کم اعتکاف کو یا په جمعاتونو کې کیږي نو دا چې کوم سنت مؤکده دی علی الکفایه سنت مؤکده ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه د رمضان په اخیرنی عشره کې اعتکاف کړی دی نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې په کوم عمل باندې مواظبت او همیشګری وکي نو هغه سنت مؤکده ای خو لیکن نه صحابه ته تاکید کړي دي چې هغه د خامخا اعتکاف کی او نه په کچا نه دی کړي او نبی له صلوات و سلام پاغي سه ناراضګیم نه د کړي سنکیر نه دی کړي د دې وجه نه کچرته صحابه ته تاکید کړي وي یا مثلا پیغمبر د دې په نه کولو باندې سزجر ور کړي وي نو بیا به دا واجب وي لیکن نبی له صلوات و سلام خپلې همیشه کړی دی د دې وجه نه سنت مؤکده دی او علی الکفایه دا مطلب که د محلې نه یو یا دو مسلمانانو اعتکاف وک نو د ټوله محلې غاړه په خلاصي کې دا غي د طرف نه دا سنت ادا شي خو لیکن که په محله کې هیچا ونک نو د ترک د سنت مؤکده د وجنه به ټول ګناهګار وي د دې وجنه مشهور عالم ابن المنذر اغوي چې اجمع اهل العلم على ان الاعتکاف سنت د علماو اجماع د پدی خبره باندې چې اعتکاف دا یو سنت عمل دی لا یجب علی الناس فرضا په خلکو باندې فرض او واجب نه دی ها یو سړی کاغه په ځان باندې واجب کی نو بیا پاغه باندې داغي پوره کول هغه لازم دی د دې وجنه د اعتکاف چې دا کم یو قسم دی واجب نو دا واجب په دې معنی چې یو سړی په ځان باندې نظر ومني یا مثلا بیا نظر د یو کار سره وتړي که دا فلانه کار مې وشو نو زه به اعتکاف کوم نو په هغه صورت کې د دې پوره کول بیا واجب شي د بخاری په روایتو کې براشي چې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه نظر منلیو هم په زمانه د جاهلیت کې نظر منلیو چې زو په کعبه کې يو ورځ او يو شپه هغه اعتکاف کومه او بيا چي کله اسلام اسلام يې راوړو نو بيا نبي عليه صلوات و سلام نه په اسلام کې تپوس کړي دي چې د الله پیغمبر ما خو په زمانه د جاهلیت کې داسې قسم خړلې وو نبی علیہ السلام تو فرمایل هغه نظر هغه دی پوره کا نو دا کم چې واجب اعتکاف ته نو دا هم دغه دی چې یو سړی په ځان لازم کی نو بیا داغي پوره کول په هغه باندې لازم او ضروری دی بیا کله نظر یو شي سره وتړي نو کاغه کار یې وشو نو بیا به داغي نظر هغه پوره کوي او کنه مثلا یو سړی دی یو کار سره نظر او نه تړي بلکې مطلق وي چې په ما ما په ځان باندې اعتکاف لازم کو نو بیا به هغه اعتکاف هغه خامخا کوي کم چې نفلی او مستحب اعتکاف دی نو د دې د پاره خدا کم چې واجب اعتکاف او سنت مؤکده دی نو د دې د پاره روزه دا د روزي سره کیږي د دې وجنه په د رمضان چې کوم اخیرنۍ عشره ده په دې کې چې کوم خلک اعتکاف کوي نو د ورځې د رمضان روزي دي دارنګي کوم چې یو تن په ځان نظر ومني نو هغه بم داغه سره د ورځي هغه روجا هغه بنيسي کوم چې نفلی او مستحب اعتکاف دی نو په دې کې بیا د علماو ګڼ بحث ته سو کوی د دې لپاره روجا شتا سو کوی چې د دې لپاره روجا نشتا دراصل نفلی او مستحب اعتکاف کې روجا دغه ضروری نه ده او د هغې وجه دا ده چې هغه د لږ ساعت د پارم کیږي مثلا یو سړی سهار مونځ وکړ او به په خپل ځای باندې ناست دی هغه ذکر اسکار کوي په جمعات کې او به د د نور راختو دا غینه بعد د اشراق منځو کې نو تر دغه وخت پورې چې د دې په د جمعات کې ناست دی او ځان دی یو ځای پورې خاص کړي دی دام د دغه نفلی او مستحب اعتکاف دی نو د دې لپاره روجا هغه ضروری نه ده او لازمه نه ده خ د اعتکاف د پاره خ آیا جمعات شرط ته یا نه نو په دی باندې بهتر ادا ده چې د سړو د اعتکاف د پاره جمعات مسجد دا شرط ته دا شرط کوم چې هغه مسنون اعتکاف ته د دې وجې نه عام طور باندې خلک یې په جوماتونو کې کوي ها البته زنانه دي نو زنانه چې په کور کې چې کم زید عبادت د پاره خاص دی نو زنانا الته اعتکاف کولی شي ها که یو ځای مثلا خاص نه په کور کې نو به ځان له یو ځای خاص کی او په غزه کې د اعتکاف کی خدایات ساتي زنانه چې په کور کې کم اعتکاف کوي نو داغه مسنون اعتکاف نه دی بلکه دا نفلی اعتکاف دی دا نفلی اعتکاف دی او مستحب اعتکاف دی اجر او ثواب به ته په ملاویږي ځکه حدیث کې چې کوم راځي چې امهات المؤمنین هم کوم اعتکاف کړي دي نو غیم په جمعاتونو کې کړي دي د نبی له صلوات و سلام نه به اجازه وغوښته نو یې په جمعات کې اعتکاف هغه کړي دي بیا په دې باندې د علماو بحث دی چې اعتکاف آیا په هر جمعات کې کی کیږي نو درې قسمه دا دا روایت او درې قسمه اقوال داشتا بعضی روایتو کې راځي لکه مثلا بیهقی د حذیفه ابن الیمان نه ذکر کوي چې لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثه اعتکاف نکیږي مګر په دریو جمعاتونو کې مسجد حرام مسجد نبوي او مسجد اقصا کې دویم روایت دا د ترمذی او د ابو داود کې راځي چې لا اعتکاف الا فی مسجد جامع په جامع مسجد کې کیږي یعنی په کم جمعات کې چې پنځه وخت مونږ کیږي او کم جمعات کې چې هغه جمعه و غیره ادا کیږي نو اعتکاف پای کې کیږي خ او دریم دا چې د قران کم آیت ته وانتم عاکفون فی المساجد د دې وجنه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمائی چه اعتکاف څنګه چه قرآن دا عموم پاغي باندې دلالت کوي او آیت مطلق دی نو په هر یو جماعت کې اعتکاف کیږي امام بخاریم د دې قائل دی د دې وجنه هغه د کتاب الاعتکاف په آغاز کې هغه وی هم د دې آیت نه استدلال کړي دی چې ول اعتکاف فی المساجد كلها اعتکاف په ټولو جمعاتونو کې کیږي څنګه چې قران وایي المساجد عام مطلق ذکر کړی دی خ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع خ امام شافعی رحمه الله فرمای چې اعتکاف صرف په جامع مسجد کې کی کیږي یعنی هر هغه جمعات چې پای کی د جمعې منځ کیږي ځکه د جمعې د پاره یو سړی خامخه جامع مسجد ته تلل وی او په اعتکاف کې د جمعات نه وتل وی او وتل دا جایز نه دی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای چې د جمعې د پاره یو سړی جامع مسجد ته تلی شي دا شرعي عذر دی د دې وجنه په هر یو جمعات کې اعتکاف هغه کیږي مثلا په یو جمعات کې صرف 15 وخت مونږ کیږي پای کې د جمعې مونږ هغه نه کیږي نو بل جمعات ته د جمعې د مونږ د پاره ال تتلی شي ها معتکف له بکار دادی چې بهر هغه کم نه کم وختیر کی او فورا خپل جمعات ته هغه واپس راځي د دې وجه نه د جمعې د منځ د پاره کم چې هغه قریبي مسجد دی نو هغه ته د لاړ شي اول ته د صرف فرض ادا کی او سنت د پاره دی واپس بیا خپل جمعات تا غرازي خدا خو من مخکیم دا ویلی چې آیا د اعتکاف د پر روجا هغه شرط ته نو کم چې د واجب او سنت سنت مؤکده اعتکاف دی نو د هغې دپاره روژه هغه شرط دی چې روژه ول شرط شو نو مطلب دا دی چې کم از کم اعتکاف کم چې واجب اعتکاف دی او سنت مؤکده دی نو دا به څلېرش ګنټې وي مطلب دا چې یو ورځ او یو شپه ځکه حدیث د ابو داود کې د عائشې رضی الله تعالی عنها نه روایت ته ولا اعتکاف الا بصوم او اعتکاف نکیږي مګر د روزي سره نو دینه مراد غ سنت مؤکده اعتکاف دی او کم چې غ واجب اعتکاف دی دا یو خبره د اعتکاف حوالی سره دا یاد ساتل پکار دي چې کم سنت موقده اعتکاف دی کم چې د روزي په د اخیرنی عشره کې کی کیږي نو پدی کې د هر ورځې اعتکاف دا ځان لا مستقله ورځ ده یعنی د دې د د ما قبل سره او د ما بعد سره څه تعلق نشتا مثلا یو سړی د د په یوشته مشپه باندې هغه اعتکاف تکې ناست پنځه ورځې اعتکاف یې وکړ په شپږشتمه روژه د اعتکاف مات ک نو دا چې کم د دینه مخکې ورځې اعتکاف یې کړیو په دغه صحیح دی او کوم روژه چې په منځ کې اعتکاف یې مات ک نو آینده به صرف د یوې ورځې یعنی هغه قضا هغه برا ګرځي د باقی مانده ورځو اعتکاف یې لا شروع کړی دی نه کوم چې دا روستو را روانې وي د دې وجه نه د هغه ورځو اعتکاف پې نشته ها که یو سړی آینده بیا د ټولو ورځو د لس ورځو هغه اعتکاف د هغې قضا را ګرځي نو دا وله بهتره ده امام ترمذیم په جامع کې هم دا خبره کوي چې لا واجب په نه ده خو که یو سړی راګرځي نو ښه خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری په روایت کې براشي چې د بیبیانو د وجنه نبی له صلوات والسلام اعتکاف په منځ کې پری خو ده او بیا د غي په بدله کې نبی له صلوات والسلام د شوال په اخره کې لس ورځې هغه اعتکاف هغه کړی دی خ اعتکاف دی تبا یو سړی اخیری لس ورځو کې چې کله یو بنده اعتکاف ته کینی نو شروعات به د کوم ځای نه کیږي او اختتام به په کوم ځای باندې کیږي نو چونکه حدیث کې راځي لکه د بخاری لومبني روایت کې راځي عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د رمضان په اخیرنی عشره کې اعتکاف کو چونکه د هرې روژي ورځ په اسلام کي دا د شپې تابع ده نو د یوویشتمې شپې چې کومه روژه لا نه ده شروع شوې د ماښام نه نو چې شلمه شپه د شلمې روژي چې کله نور پریوزي نو په کار دا ده چې یو سړی د نور د پریوتو نه مخکې مخکې د جماعت ته راغلی او د په جمعات کې د د جمعات حدود ته د رادن نشوي چې د بانی د غروب آفتاب د نور پرې وتل د په د بانی هم په دغه جمعات کې راشي نو د یوشتم شپې نه به د اعتکاف هغه شروع شي خ او دا چې کله په کومه شپه باندي سپوږمۍ د د اختر ښکاره شوه نو رمضان ختم شو او د اعتکاف تعلق د رمضان سره وو نو چې د اختر اعلان وشو نو بس د دې اعتکاف هغه ختم شو خو اگر که دا میاش مثلا کدا د یو کم دیر شو او د نه روجي لکاغه پوره کړي نو هم لکه د دغه اعتکاف د لس ورځو هغه پوره شو اگر که حقیقتا صرف نه ورځي د اعتکاف کړي دي پر روایتو کې البته دام یو خبر راځي بعض خلکو ته داغې نه وشکال راځي چې نبی له صلوات و سلام د یوشتمه روزي په سحر باندې د اعتکاف ته ناست دی اصل کی دا غ حدیث دا مطلب نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف د شپې یعنی څنګه چې ماخام نور پریوته دی پیغمبر دا مغه وخت نه اعتکاف شروع کړي دی خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا چې امهات المؤمنین یا صحابه چې کومه غ د چټایانو چې کومه یو کمره ول جوړ کړي و په جمعات کې یو خاص ځای ول جوړ کړی وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه معتکف ته لکه عام تور باندې خلک ځان لاغه پردي وتړي او دا پردي تړلم صرف د دې د پاره چې د انسان چونکه په اعتکاف کې ځان عبادت ته فارغ کول دي نو چې اخوا دی خو توجه هغه کیږي نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خپل معتکف ته یعنی کم چې هغه د اعتکاف د پاره هغه د پردی زیو له جوړ کړیو نو هغه ته د یوشتم په سحر باندې نه نوته دی دا غي دا معنا نه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماخام نه اعتکاف هغه شروع کړي نه دی دارنګ باز خلک وی چې اعتکاف د اختر په شپه چې کله مثلا سپوږمۍ هغه ښکار شي نو دا د اختر شپه د بم په جمعات کې تیری اصل کې کله چې د شوال میاش هغه شروع شي نو د شوال د میاشتې د لیدو سره اعتکاف ختم شو ها البته د باج سلفونه دا نقل دي چې یو سړی د اختر شپه دې هم هغه په په جومات کې تېره کړي نو زه دغه شپه به هم په عبادت کې راشي خو بهرحال دغه د اعتکاف حصه نه ده صرف د هغه شپې د عبادت د وجې نه بعضې سلفو به د هغه شپې هم عبادت وکړ نو بیا به د سهار د مونځ نه مخکې به تلل یا د سهار مونځ به جومات کې وکړ اختر نو بیا به لکه کور ته تلل خو لیکن دغه د اعتکاف حصه نه ده اعتکاف د یوویشتمې نه شروع شي او چې کله د اختر میاشت هغه ښکاره شوه بس رمضان ختم شو اعتکاف ختم شو د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راځي کم چې په باب الاعتکاف کی د امام بخاری ړومبنی روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د رمضان د اخیری عشری داغي اعتکاف بکو دویم روایت پکې د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان نبی علیه الصلاة والسلام به د رمضان په اخرنۍ عشره کې اعتکاف کوو حتی توفاه الله تعالی تر دې چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه وفات شو یعنی تر مرګ اعتکاف کړی دی ثم اعتکف ازواجه من بعده او بیا د نبی علیہ السلام بیبیانو هم داغي نه بعد اعتکاف کړي دي لیکن دا یاد ساتي ک کم مسنون اعتکاف ته دا په جمعات کې کی کیږي کوم ته چې هغه سنت مؤکده وایي دا په جومات کې کیږي البته زنانه چې کوم په کورونو کې کوي نو دغه نفلی او مستحب اعتکاف دی دریم روایت چې کوم په صحیح بخاری کې دی او دا د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی له صلوات و سلام کان یعتکف فی العشر الاوسط من رمضان نبی له صلوات و سلام د رمضان پاغه منځمۍ عشره کې اعتکاف کړی دی یعنې د یولسمې نه تر د شلمې روجې پوری فاعتکف عاما نو یو کال هغه اعتکاف وکړو د دې منځمې د لسو هم حتی اذا کان لیلته 21 تر دې پوری کله چي یوویشتمه هغه شپه وه، یوویشتمه شپه وه، او دا هغه شپه وه چي یخرج من صبیحتها من اعتکافه چي نبي علیه الصلوة والسلام به ددې په سحر باندي د اعتکاف نه بهر کېده به، یعنی اعتکاف به ختموو، نو وی ویلی چې من کان اعتکف معی چا چې زما سره اعتکاف د دی لس شپو وک او یا دا غ کالو چې نبی علی سلام دا ټول شل شپې اعتکاف کړي دي چا چې تر اوسه پورې ما سره اعتکاف کړي دي نو فلیعتکف العشر الاواخره د دې اخیرنی عشری اعتکاف دی مو کی زکا فقد اریت هذه الليله ثم انسیتها ځکه دا لیلت القدر دا ما ته په خوب کې خودلې شوی و او بیا را نه هیر کړې شو وقد رايتني او ما ځان اولی د په خوب کې اسجد فی ماء و طین چې زه په اوبو کې او په خټه کې سجده کومه من صبیحتها داغه په سحر باندې یعنی د ليله القدر شپه تیر شوی دا او زه د سحر منځ د پوبو او په خټو کې کومه وکان المسجد علی عریش او د جمعات د پاسه د کجورو سانګي وی او د کجورو پانی وی یعنی چت هغه پوخ نو فوقف المسجد نو چت هغه رو بيد اوس سید اوس سید جمعات زکه وجه دا و پوخ چت نو نو فبصرت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سترګو د الله پیغمبر ولید چې علی جبهته اثر الماء والطین من صبح احدی و عشرین په یوویشتم په د یوویشتمې روژې په سحر باندې د نبی علیه السلام په تندي د اوبو او د خټو هغه اثراتو ځکه چې په په خټو کې یې سجده لګولې وه نو په دغه شپه باندې لیلة القدر هغه تیر شوی وو. خا آیا سړی په دې حالت کی د بیمار تپوس یا د جنازی منځ وغیره غه کولی شي نو ائمه اربعه هغه په دې باندې متفق دي چې نه د دې کارونو د پاره یو سړی د جمعات نه هغه نشي وته باقی مانده چې کم داسي د د ضرورت مثلا حدیث کې راځي چې نبی له صلوات و سلام با د جمعات نه نه وته مګر د قضاء حاجت د پاره به وته ځکه هغه وخت کې په جمعات کې دغه انتظامات نو صرف کور ته براته یا بهر بته د قضاء حاجت د پاره دارنګي مثلا په جمعات کې د اودسونو زینشتا بهر نو هغه بروزی صرف د دغه ضرورت د پاره دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا بی بی راغلی دا ته پوس د پاره په حالت د اعتکاف کی یعنی اعتکاف صدا سه شې نه دی چې ګینه پای کې یو سړی بالکل ګونګې ناشته خبرې اتریم بنده کولی شي لیکن یعنی غیر ضروری وخت به په هغې باندې نه خرابوي بی بی راغلی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو سات ناسته وا خبرې اترې وکړي او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه بی بی هغه د کور د وره پورې هم رسولې ده صفیه رضی الله تعالی عنها دا غ روایت دی چې په کم کې نبی علیہ السلام چې کله هغه رسوله او په دې کې یو دو صحابه د انصار او هغه روانو او تیار و نبی علیہ السلام هغه ته وی چې ودرېږي ناغه ته وی چې نبی علیہ السلام ته دا ما سره زما بیبي صفیه ده نو صحابه ویلې د الله پیغمبره زمنګ په زړه کې غستاسو متعلق صدا سي خبره نه دراغلی نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ان الشیطان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم دا په انسان کې داسې ګرځي په شانته د ګرځېدو د وینې باندې یعنی څنګه چې وینه پر رګونو کې ګرځي شیطان هم د انسان پر رګونو کې هم داسې ګرځي واني واني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا زه ویریدم چې شیطان چرته ستاسو په زړونو کی څه وسوسه زما متعلق هغه وانه چي اسی بدل ایمان خراب کی نو یعنی د ضرورت د پاره یو بنده د جمعات نه غوتی شي د قضای حاجت د پاره دارنګي د خوراک راوړلو د پاره سوک نه نو بنده تلی شي د کور نه غ خوراک غ راوړل شي چې الغرض د جومات نه چې بهر کم نه کم وخت تیر کی او په جومات کی چې زیات وخت د عبادت لا دا ورکی دا د اعتکاف حوالی سره یو څو ضروری مسلې وی چې هغه منګه بیان کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین